جمله چې حال واقع شي نو یا فعلیه وا یا اسمیه وا فعلیه یا مضارعیه وا یا مثبته وا یا مضارعیه وا یا ماضیه وا مضارعیه چې کمنو یا مثبته وا یا منفیه وا په مثبته کې چې کمنو واو نشتا واو نه راوړل دي نو واو باندې صرف سوی ضمیر د دین علاوه چې کمی جملې شوې د دین علاوه کمی شوې یو چې کمن مضارع منفیه شو بل ماضویه مثبته شو بل ماضویه منفیه شو بل اسمیه مثبته شو بل اسمیه منفیه شو صحیح شو پنځه قسمه شو جمله شو په دې کې تاره چې کمندنو واو فقط راوړلم جایز دي ضمیر فقط راوړلم جایز دي او واو او ضمیر دواړه راوړلم څه جایز پونه شوي ته لکه بالکل ځان خلاص کو کافی ولا معذوفین او بزوفین ویلی دي چې لکه چا کې فقط واو هغه بزوفین دي صحیح ده کنه او چا کې فقط ضمیر اضافین دی ته به دا نه دی ویلي د نفس جواز ته سدي کتلی دي نفس جواز د ټولو شته یا فقط واو یا فقط ضمیر یا چې کمندنو واو ضمیر یو جمله الحال سوا ما قدما جمله حالیه چې کمنو علاوه دا غنا چې هغه مخکې ذکر کړې شو علاوه دا غنا چې هغه کوم یو مضارع یا مثبته بواوین او بمزمرن او بهما یا فقط واو یا فقط ضمیر یا به آی بس غلای پر اخ کې شینو اخر سړی څه نو حذف د عامل له حال دا دوه قسمه دي دال دعال د حال عامل سکی حذف کی په حذف جوازی سره او په حذف وجوبی سره کله په حذف جوازی سره شي حذف شي او کله په حذف وجوبی سره جوازی لکه کیف جیتا جواب را کی به یعنی چې تورا چې ته په سوال کې دی کنه بیا ویل تاجه ته کیف جیتا را دارنګ چې کم دنو کله کله وجوبي شي حذف شي لکه زید نبوک عطوفن یا زید نخوک عطوفن هغه کمونو چې حال مؤکد واقع شو د مضمون د جملې اسمیه صحیح شو کنه مضمون د جملې اسمي داسې مضمون داسې جمله چې هغه چې کم دنو جزئین داغي جامع دي دا غي عامل څه کیږي حذف کیږي په حسب وجوبي سره وجوبي مطلب دا دی چې کری جایز نه تاسو وایي دا څه وړو خبره کې خدا شعر مې حل کاو والحال قد يحذف ما فيها عمل او حال چې کندنو کله نه کله حذف کول شي هغه چې په دې حال کې عمل کړی وي یعنی عامل وبعض ما يحذف ذکره حذل او ځنه دا هغه نه چې حذف کړی شي وي نو ذکر دا غي ناروای یعنی محذوف په حذف وجوبي سره وبعض ما يحذف او ځنه دا غنا چې حذف کړی شي نو ذکره حذل ذکر د دې چې کمندنو هغه ناروا دی من کړی شوی دی مشرانه من کوي لکه التمیز دا به متعلقاتو کې یو بل لې تمیز و توم و ممیز و توم و تبین و توم و مبین و توم و تفسیر و توم و مفسر و توم دا اشپق نمونه شو تفسیر و مفسر تبیین و مبین تمیز او ممیز په دې تمیز سره د ټولو نه ممتاز نو ځکه دا تمیز ولا ذکر په بنه شوی ځکه مفسر او تفسیر نور زینم راضی تبین او مبین بل زین راضی دا تمیز او ممیز بل زین ناراضی دیو زم په تمیز ذکر څه ذکر کو تمیز تمیز سم نه یو خبره شو شکر دې فعل نه دې څه شي حرف نه دې اسم یو خبره دویم دکې و من مقدری من بسی حال نه سو کړه احتراز حال کې چې کم نه من سره راځي مقدر نه راځي تفی راځي اگر چې تو راکبن چې تو فی حالت رکوع خو من نه راځي دریم مبین بی بیان مکي څه مکي بیان د ذات کوي بیان د چا کوي ذات چې کوم سيزونه بیان د وصف کو دا غینه سو کو احتراز که حال وغیرہ احتراز شو کنه بل نه کېره وي سوي سوي نه کېره منصوب راځي او د وجه د تمیز نه راځي منصوب عامل به کې څوک ته هغه چې د چای تفسیر کړی دی هغه یې سمجه د چای څه کړی دی تفسیر اکه مې سمجه لکه رتلون زیتن دی کنه عندي رتلون دا جامد په کې څه دی عامل دا جامد په کې څه دی اسم بمانا من مبین النکرا اسم نه په معنی د من سره او بیانون کې ده او نکره ده ينسب تميزا نسب ور کول کول شي د لرا په حال کون د دې کې چې تمیز ده بما په هغه سره چې قد پس سره چې د ولس کړه ده تفسیر چې چاله تفسیر کړی نو هغه ولا سور کې نسب صحیح شو اسی مثال وورا کشبر نرزن و قفیز برا ومن وینی عسلا و تامرا تمیز په خپل کور کې بسو قسمه دي اتوا توا توا توا وای خیر دی یو دا شرف د ابهام کې د ذات نه او بل دا شرف د ابهام کې د نسبت نه یو دا شرف ده ابهام کې دي چانه سات لکه د سیره سو پخېږي د سیره سو پخېږي نو سیر نه سو پخېږي نو سیر څه شي یاد دی دا اوس ابهام دی کنه دی سیر کې څه دی ابهام دی چې سیر غنم یاد دی کثیر غوخه یاد دی کثیر لوګان یاد دی کثیر ریشه سکه یاد دی کثیر د پکوړو اوړی یاده روجه را روانه سیر څه شي یاده چې د سیره سو پخېږي خبره باندې پوهېږي پراټې یاره بیا بیا پرې دا ډوډۍ یاده لکه مسلمانې ډوډۍ څه کوي یاده لکه که نه که درمیانه ډوډۍ څه کوي یاده کومه ډوډۍ یاده شي دې کې ذات کې څه دی ابهام دی صحیح شو که نه توبه خدای توبه صحیح ده کنه بل دار چې لکه رفع دی هم کې د نسبت نه د فعل نسبت شوی فاعل ته یا مفعول ته او پاغي کسی ابهامي لکه اوس خلک وي د زید وبای دي یا وي زید وبای دو لکه اوس خلک بو چې څنګه وبای دي پر پړې په لګیدل نو اوخ کې خبر باندې پوه شو کنه رفع د ابهام نسبت نه وکړه کنه پوهیږي کنه نو یو وی چې رفع د ابهام د ذات نه کوي بل رفع د ابهام نه رفع د ابهام چې د ذات نه کوي نو تاسو ته پته را چې کله رفع د ابهام کوي د عدد نه او کله د غیر عدد نه لکه یو شل دی وې سو ټوپای کتابونه دي پکوړی دی ډوډۍ دی پرا دی پیاله دی څه شي دا په دې بام کې دي چانه دا عادت سیم دا شراب دې بام کې دي خیر عادت نه نو خیر عادت نه چې کوي بیا کله کېلی کله وزني کله مساحتي کله مقیاسي صحیح ده کنه یی کنه لکه یو لیشو زمکا کشبرین ارزان صحیح ده کنه یو خروار غنمو صحیح ده او دو منه غبی